بسم الله الرحمن الرحيم باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به د اودسو او د غسل د بیان نه چې کله فارغ شو اس دې هغه یې به بیان کو چې کنه حاکم یې بدی چې پسره او داسره وکړي پسره غسل را وکړي دې هغه یې به بیان ده باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به دا باب د په بیان دې هغه یې به شي چې صحیح کړي پسره او داس وما او هغه یې به بیان ده چې لا يجوز به چې پسره او داس نه صحیح کړي په چار خدا ته و چې تواره ټکه استعمال وي کنه باب الماء الذي يجوز به التواره وما لا يجوز به ځکه چې او دا سره وکول و د غسل خالی به ته د او د څه ضرورت نه دی غسل ضرورت ده وتا کنه خو چونکې حکم سره یو شی ده د او د څه دی به و دی غسل به پکې مې به بن 14 صحیح کېږي په غسل صحیح کېږي او چې پکې مې بن 14 نه صحیح کېږي په بن غسل صحیح کېږي ا د و جنا هدايه ملوکنه خلی او او دا ذکر کوي حکم دوار یو ده اجواز دوی منی دي یو منا دو کنه حلت باب الماء الذي يجوز به الوضوء باب د باندې هغه به چې پسره او داس حلول ده دا ګوشه منا دو او یو منا د صحت باب د بیان هغه به چې پسره او داس صحیح ده کله يجوز منا کنه صحت وی کله حلت وی په دې کې فرق ده نو ته يجوز په معنا د صحت سره ده په معنا د حالت سره نه ده باب د بیان دی هغه به چې صحیح کېږي په سره اوداس شریعت وی کچې دا اوداس صحیح ده او دا اوداس ته وشلو وما لا يجوز به او هغه به بیان ده چې په سره اوداس نه صحیح کېږي حلول به وي یا حلول به نه وي کنه صحت عام ده په خلت نه خلت خاص ده ا چا نه دی کنه یبو غصب کړل ا چا سره یې بدی ا کینا چینه راوړي دی کنه دا یې ملک ته چشتان دا تو په زیرا کنه الو سه پر ونه مدي کو چې موت او د سوزو رات ته زخه په داس باندې کو د نندر کوله زیر دې سره وکړو یې بده ونه وخسته او داس ته باندې وکړلو دا دا سیدا خو خلول نه ده سیدا ځکه چې په یې بده او داس کړل کنه اته نه احدث و بودسی ادن لرشلا خو چار د نرو چار وکړه کنه حلول چار د نه وکړه پر یې به دې مسماله کړ کنه نه دا دا سیدا و حلول نه ده دو ته پدې نه راګلی کان چې کیمه به حلول دي او کیمه به کنه نه دي حلول حرام دي په حلول په حرام نه دي کنه په مردوړې په حلول باندې کنه په پوکې باندې راګلی باب الماء الذي يجوز بالوضوء باب د بیان هغه به چې پسرا او داس صحیح کیږي و ما لا یجوز هغه به بیان د چې پسرا او داس نه صحیح کیږي په کې د بودسۍ نه داغه سیدو بما اسما یې په یې به د بروم سره ما اسما نه یې به د بروم مراد کنه یې بروم په یې به بوندا دا د بودسۍ نه په کوله سیدا کنه او دا څه پکړل شي غسل پکړل شي چې جنوب یې کنه بروم ورېږي کنه یې بروم یې به نه لښه ډاک کړو لښه یې شو کنه نه ډاک شو ا غ ر ن ا چې کیمه یې بپنه په کیمه لیارې باندې چې الیار ته مثال ګاډ وتی کنه دا د ګاډې په یبه باندې خو نوم یې ځکه بدل شو چې لیشه بدل شو کنه چې کله په دال یې شتلی د غ ر ن ا به یې کنه او په ځنګل یې شتلی به د مثال ګاډ بلی بروم نه وتی وی کنه چې ګاډ رولا والعيون جمع د عین دو سیدا په کولا د بودسینا په یبه د چینه سره او سیده په کولا د بولسینا په یبه د کیونه سره ابار جمع د بیردو کی ته ویل شي ول بحار سیده په کولا د بولسینا په یبه د دریوبه سره دا ټول یبه باندې کنه او د سینا صحیح کړي په دې باندې غوسه صحیح کړي جنابت نه لکوله تعالی د وجه دې کنه کول دې بری تعالی نه د آیات نه کنه دې کنه صحت تر منې موي کنه چې قرآن پاک په دې باندې ګویا ده قرآن پاک په دې باندې ناطق ته چې کنه دغه یې په کوین کې دی په دې سره کنه طهارتینه حاصلېږي وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزلنا من السماء ماء طهورا خدای په فرمایي چې مش کنه ارنا دې لیکري دي د اسمانه طرف نه یې په کوین کې هغه ما توصیف په طهور سره وکړ کنه دا چې په مرکز کې چې هغه په کوین کې دی طهور په معنا د متوهر سره ده کنه چې خپل اپو کې دي او بل شا اپو کوي کنه دا که پوکې پوکوین کې دي وانزلنا من السماء ماء طهورا مين چې ذکر دي اسمه تر پنا یبو پوکوین کې دا که چا دې پر دلیل شو په سو کنه ډېرې به ذکر شوې یا به رومې به ذکر شي به ما سما ولګاډا ذکر شول چې نه ذکر شول کې یون ذکر شول کنه د ریبینه ذکر شول کچره د ټول یې به چې سمره په دې مختم ځکه یې بودی کنه کا د ګاډې شکل دا کا د چینې شکل دا کا د کوریز دا او کنه کا کیون دی او کا د ریبینه دی کا د ټول یې به منبع کچره اسمون وی لکه ځنه عالمون چې د ټول یې به د اسمون نرسي کنه به دا خو ټول یې کنه ټول یې به د پر دا یو یا دلیل شو کنه دا ټول یې به د اسمون نه روغري دي کا د ګاډې ور دي کا د چینې دی او کا د کیونې ور دي کنه خو هغه نوم یې بدل شي که نه ا چې نه په شکل شي بیا هغه چې نه مل بلی که نه چې په لګار شي بیا مل ګار بلی او چې کنه مزکه وروکني بیا مل کې کې کیای بلی چې دا کیای دا کیې بدی که نه حالانکه دا د اسمونی بدی که نه اسمون نه کنه وره وره دا کنه بیا غری جذب کړه کنه به دا کی زنه نه وته جوړ نه وته کنه چې کیای وروکني بیا وته کې په شکل شي جوته دي به دا غونډه پر دلیل ده او کوي چې نه زنه یې بکنه اپ خپل په مزکه شدي د کورزه ولا د ریبه ولا د مزکه یې بدی وزنه د اسمن ولا دی کنه بیا د د ریبه ولا دا دلیل ده کنه وقول الاسلام او بل دې کول دی نبی اسلام دی وجنه الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه دا به عام د حدیث کنه به د مزکه یې بیتا ورغلا دا او د اسمن یې بیتا ورغلا دا الماء طهور یې په کوین کې دی او دا غيب کنه څه شای نه مرګ وی چې مردود شوی پیوزی مګر هغه شای الا ما مګر هغه مردود شای چې یا رنگ بدل کو یا خوان بدل کو یا بی بدل کو ولې به مردود شي وقول اسلام دا خاصه دریوبه دی به برش ده کنه وې دې کو د نبی سم دی وجنا کنه دا دریوبه په یبه باندې کنه طهارت راو ده فل بحر چې دا فرمیره ده په حق دریوبه شه الطهور هو الطهور ماؤه والحل ميتته سبي كرامي پشتنا وكرا نبي صلى الله عليه وسلم چې مش کله کله سمندري سفر کې په دې بشه سفر کې او می سره یې بوي د شوکې پر سمندر یې بوي د شوکې قبیل نه کین هغه سخت تروي وي لږه بر سره وخلی شوکې دې پر کنه ان مزه ټیم روشي سمندر په یوه باندې میډه او داس کړل شي کنه شي پر کړل امیر خو چې میز ته وختي بیا خو د چوکه دی ور یا خو چې په ودسې ته مومې کې بیا کنه اچلې ته بیرته حاجت پېښېږي او د سلې پر پرسنه روکا چې سمندر په یبه باندې بیا داس کړه شي کنه شي کړه فرمایي چې هو طهور ما هو دا دریوب څه ده الطهور ما هو په کوین کې دی یبه دی بحر یبه کنه هغه څه په کوین کې دی والحل ميتته وخلو دا مردوړه یا حلول دوه دا جواب دا لا اسلوب الحکیم دی خو یو پښتنه کړی و نبی اسلام په پښتنه لږ کې ځای جواب ورکړو کنه نو خو چې تاسو دا ټول در پښیو د دې به مت پښتنه مو کړه کنه سبو ته به کنه کبونه تر محتاج وي ا خروق شي بلوي کنه په یب دربو شو کبون دي کنه بیا بیا پښتنه کې چا کبونی مش خلا شي کنه خو نبی سره سره جواب ورکړو کنه والحل میتته چا میتته مردوړه کنه حلول دو یعنی چې په خپل مرګ مړ وي کنه په دا آیات شي په دا حدیث شي کنه دا ما مطلق ذکر شوی دی او ما مطلق هغه دی چې پوس می ذکر کی کنه دا ما مطلق دی برمه یې به تاغه یبو ته ویل شي دلګار یې بکن هغه یبو دی چې نه به هغه چې کنه یبو دی او دا رنګ دې کې یو نه ولې بو هغه یبو دی نه چې کوم په آیات شي په حدیث کې نه ماټه کړه شو کنه دا مطلق ما ا د ریبه و د برمه په شکل شاوی کنه د ټول مای مطلق دی او مای مطلق تک نه قران او حدیث کې طهور وي ته چې دا طهور دي نه حاصل دار و ته کنه چې او دا صحیح کې په مای مطلق باندې کنه او د سینه غسله صحیح کې په مای مطلق باندې طهارت احداث نه پلیتی په دوا قسمه په کړو ته کې کنه یو حدث بلی یو خبث بلی یو حکمی پلیتو یو حقیقی پلیتو کنه حکمی پلیتی کنه ورا به ودسی یا غاټه به ودسی دا حکمی پلیتی ویته وی حدث او داسې نشته کنه او داسې موت دا غسل در باندې وشتي او یو حقیقی پلیتی دو کنه متیان دي اچرګه ګنګیرو کنه سروک دی وینه دی کنه قاعده دته کنه حبس ویته وی یا حقیقی پلیتی ویته وی کنه دو تمیر وختای کنه د حدث په ازاله باندې کنه چې د پدایت حج ذکر دی دا مطلق دی او چې کوم مخ ذکر کې دا یو مطلق دی کنه یو یو به مطلق دی یو یو به مقید دی کنه یو به مطلق کې چاته ویل شي ما يتبادر الفهم عند الاطلاق ما يتبادر الفهم عند الاطلاق کنه اطلاق معنی په ژبه باندې وخصل په ژبه باندې یې به نوم وخلې کنه یا چې دی به وشي یا د کیو له وشي کنه یا د کورز له وشي کنه یا د ګاډ نه چې وخصې دی ورنه کړی دی کنه دغه وشي نه یې به په طرف باندې ځین نه څنګه دغه مناسب ته دراله کنه دا یې به مطلق دی ما يتبادر الفهم من الاطلاق دوات كي نرى ولا غا وكنا لم يكن به خبص چې مردوړ نه وي فلتيا نه وي په وته کنه ځکه کچېره مردوړ یې به وکنه او چا غاو کو کچې به مې په شمر دي امردونه یې په بزیر ته نه درسي کنه اته دې ما کنه فون بیا کې پوکې به په تر منتقل کېږي کنه چې دا اغوړي یا به چی یا به وداس پکو یا به سپ من میز دي کنه لم يكن بي خبث ولا مانن يمنه جواز صلات او نه بل هغه منا پر شاخه وي په دې به پر کنه چې هغه د میز جواز منې کوي چې په دې باندې وداس نشي کړل په دې باندې مين تر وکړي کنه لکه مستمر یې به یې به دې کنه پاو تو او داس وکړو یو لې شي تا یې به ورغله کنه او پاره شي د جمع کړی دی چا یې به وغوښته چې به مې په شمر دی بیا دې په طرف ځای نه ورسې کنه چې کوم مستمر یې به دې کنه یې په طرف ته ځای نه ورسې چې دا نه وړي ځکه چې دا هو کنه او د سینه په شوې دي کنه دا به یو داس په یا به شي نمبر 2 یې باندې وته کنه آی به مطلق نه دی مطلق یې به ته طهور ویل شنه او مطلق یې به مطلق نوم دی به ژاهې کړي په دې غیر به بده چې پوس میش ذکر کړی کنه چا د ریبینا دی او چینه دی او کورزینا دی او کیون دی کنه نه حاصل لا ټو چې او داس کړي کنه په یې به مطلق یې باندې کنه او یې به مطلق یې ته لري چې ما تبادل فهم عند الاطلاق لم يكن بي حبس ولا معنى يمنه جواز الصلاه چې نه مردوړې وي و نه پاتې کنه دا سه بل عارض ور پیښ وی چې جواز صلات منې کوي مستعمل نه وي یو بل قسم یې بعد ملو کنه دا چای دا مې یې بیره جوړ کړه کنه سلویر پنځه پیولې کنه ساګلې تا د جیدا یې بو وچوي کنه به ته دا مر چای په خور وچوي دا مر چینی ور وچوي کنه یو په له شودو ور وچوي نه را غونډې یې بدی په دې چای شه و کچره چا یبه نو مخ چې مون بشمر دی بچای زین دم درتی حالانکه آشا یې بشتا یا کنه دیګ دا زمنه دې جوړ کړی دو کنه دا ټول یې بو کنه خدا یو سم یو چې ټکی دې کنه غړي دي او ساري ګوند دی وسګه شدو نه راو کنه په جمعې جمعې یې بده ورته وړي زمنه تا او یې به نوم دوخصه چې به په شمر دی کنه دا چا دې مخ زمنه پتا نه ورتی دا نه کې چې دا زمنه وشله آی به وجه په زمنه شي نه یا د شنه به ولکه سا په شنه به شي بشتا په چای شي بودی په زمنه شي بودی کنه په دې چولې شي کنه په تولې شي من سمري بودی ورو دي چولې نه کنه پاګه شي بودی په چولې شي خو چا زین دې په طرف نه درې می کنه یا د رنسوس چې ویر شي کنه په شي دا رنسور وخت دي کنه جمعه ته رنگینه ور کوي کنه هغه کسره لواړ دی وي سر لې شي کنه تبي ایګه تا یه بو چې بدا مر پس کښوا باندې کنه سیر یا تیر رنگ ورو چې کنه پښه وې کو چې وی کا تیر یې کو سره کو کنه هغه یې بدی دا مر کښ رنگ ورو چې ولا کنه ټول یې بدی کنه خو چې یې به راو شي ته کې بو پښه مر دی دا هغه په طرف دې زه نو ورسوي چې خو رنگ ده نه دا ټول یې کنه چې تو زه د نفسي یې به نو مخه و زه د نفسي کنه دا یې به مقید دي اسه به بتنه بل ټکا لګوي کنه چې زم نه یبو د چای یبو د شنه به ولې یبو کنه یا د میټه یبو کنه یا د رنگ ولې یبو نه ایسا به دا ټکا لګوي وته به سای په پیوجي کې چې خپل کې یبو شي نو دا چې په سای کې په یبه مطلق کې باندې کنه په یبه مطلق کې دا غدي ایس یبه مقید بیان کو کنه بلکې سي میبا دي کې چې تا مقید وي کنه فابو نه طهارت احداث نه نه صحیح کړي ولا يجوز بما اوت سلام من شجر وثمره نه سي کړي او داس بما د ما موصولا ده بما ان ده ما كان بما نه سي کړي او داس نه بما په اګه شي بونه او ته سره من شجر چې ا دې ونه نه کنه ا نه شجر شي وي و ثمر یاد مې ونه نه شجر شي وي ونه دو دې ونه نه کنه ا دې ټینګه کړه ان دې بر وي سه کنه یې سټ نه یاد مې واوا کړه مې وشي بوي ا دې ټینګه کړه ان دې سره کنه یې بر وي سه دا غي بدی خو په دې باندې او داس نه صحیح کړي لانه ليس بماء مطلق دا مطلق یې بن دي دا مقید یې بدی کنه لکه پرکا ګاډری کسا د ګری ولا ګاډری کنه په دې شی بدو کنه هغه یې به دې پر هوکنه دغه میږي چې یې به نه سلول شي کنه دا چې دغه په شکنجا کې پاګه سنچا دې ټینګ کړی کنه کنه وې ګری شربت تر وې سلو کنه دا غا دا یبو ډیر جذب کوي یا دا ګیرونه ونه ونه کنه یبو ډیر جذب کوي کنه بیا په مله مراکه بیا بیا خپل ونر سکیږي کنه یا چې ټینګه کې کنه بیا یبو ونر ووزي هغه یبو چې دی کنه وې د سټه نه ټینګه کې ویو څه کنه دا یبو مطلق نه په دې باندې اوداس نه صحیح کړي ځکه چې د یبې نوم چې وخسر شي بیا دغه چا د مخه ته فورا نه ورسي کنه دغه چې وره به دا نوم سره کوي کنه چې د اکلې ولا یبو یا دې کنه انګیرونه ولا یبو یا دې ګډرې ولا یبو لانه ليس بماء مطلق دا يبه مطلق ندي بل كان مقيد دي والحكم عند فقده منقول الى تيممه وحكم وقت بركول دي مطلق شيء هغه به منقول دا وسط ته بونه په ترابو نه کنه چې مطلق یې بنوي او ته او د څه ضرورت ته یا دې کنه جنابات نه په کلی ضرورت ته کنه بیا په دا وشه حکم ته بونه ته ورغلا کې چې به تبین ویا فإن لم تجد ما لکه څرنګه طهارت د اخباس نه په دې باندې صحیح کېږي کنه په تو پر حقيقي پلتي لګولې وکنه چې ته وینې دي یا چې ته ګمګي دو کنه یا بل دام یا زنور ګمګي دې پر شاخه دو کنه وا دې ګډرې پی به دې کنه میزې به میزل شي یا په چای باندې میزې کنه به میزل شي چای دې پورتال کو کنه سپا دې کړه به پلتي دې یولا دا غسیدو یا په شنه به میزل کنه یا د کنه انار شربت ته یا د بل میوه شربت ته پام نه میدل شي خدا پلیتی دو دا حکمی پلیتیا پلیتی دو کنه چې دا حقیقی پلیتی په دې باندې لري کېږي کنه ورکیاس شي ده کنه حکمی پلیتی ادا په منظر شي وجب الوظيفه في هذا العزاء تعبديه فلا تتعدى الى غير المتصالح وظيفه په دې اندامه شي چې دا لوسینا دی و دا پښې دی و دا مخته و دا سار ده وظیفه او حکم په دې نه مشه آت عبودی ده چې قیاس نه خلاف ده او دا سره کنه ولا تدعد لغیر مصری بدا نه متد کی د وظیفه نه متد کیږي الا غیر المنصوص له هغه شي چې په باندې نس نوی روغله کنه نس روغله ده خو په یې به روغله کنه تو څه کنه بیا اوداس کیسه په یې به باندې کنه کنه او چې یې بنوي که نه بیا ته بین ذکر شوه ده که نه او دا سکل په دې به باندې چونکې دا خو تکن سبودي حکم ده د قیاس نه خلاف ته ځکه چې مردور ټول یې که نه اثار نه پسره سي په دې سیر پر شاخه دو او ته کنه خلی مخ مینځي یا لوس مینځي یا ماسه کې او پښې مینځي که نه په دې سره ته ځول پوک به لیکنه دغه استعمال دی به و دا او دا سلام مخالف قیاس ته او قیاس پر دا ذریعہ دو کنه چا به کنه دکیا ایو شي چې بشیر قیاس کنه چې هغه اصل به مکه سولې به کنه هغه معقول المناوي عقل به وخلي کنه د قياس به خلاف نه وي نه په دې باندې کنه په دې کې مقید به په دې مطلق به نشر کېږي چې او داس په دې وکړي په دې ودا او داس وشي کنه په دې مقید او داس وشي اما الماء الذي يكثر من الكرم وزاوي كتي ولا يجوز بما اوتو سرا من الحجر نسال كي لو داس بيجي بندي كي اغا نشتري شو بيدي كنا ولنا ا و ل ن ا نشته زوی شوی او کچره کنه خپل ونه سکیږي ا و ل ن کنه یې خپل سکیدل دا هم معتصر نه دی کنه دا خپل غسیر ده و چې هر چې هغه یې بدی یک ته کرم چې هغه سکیږي کنه د ملونه کرم د انګیر ولې ته ویل شي فیجوز توذیبه به په بنده وداس کول صحیح کیږي په خپل چې کې مې بو نه سکیږي کنه ليس د تاجيش او غليش ولا داخل پاو دا صحيح کيږي لانه ماء خرج من غير علاج دا یې بدی تر وتی کنه بهر د مشقت نه تو نه دي نشللی ته په شکن جاش نه کړ چې کړی کنه دا په خپل وتی دي ذکره فی جوامع ابي یوسف ذکره په ذکرات یو مستتر نه میدا ابو یوسف ته رجه داغه ذکره رکنه ذکر کړی دا حکم امام ابي یوسف په خپل جوامع شه او نه صحیح کېږي بمان پې به بنده غلبه علی غیر چې په باندې بل شی زرا ورشوي بل شی په باندې غلب وي فاخرجوا انت بالماء بدا یې به یسری د طبیعت یې به ورینه اې دغه یې به چې کوم خپل طبیعت تا کنه ا طبیعت یې کنه هغه نه خراب کړی دی هغه نه یسری دی چې دا بل شی ورګاټ شو یې به طبیعت تا کنه حرکت و سیلان نرم دي پسته دي کنه او بل دا چې کنه بيجي کنه تم کېږي نه کنه سيال دي خپل بيجي بل څنګه ګټ شو دا کنه وا دې مر په غریب دا چې یې به کنه دا طبيعت خراب کړه دا ټینګ کړی دي کنه ټینګ کړی رکت یې ختم شو سیلان یې ختم شو رکت او سیلان دا یې به طبيعت ته او بل نمو دا یې به طبيعت ته چې بیټي ته روچوي کنه دا بیټه زرغونوي ネマコかな نه راو کې چې کنه داس پیګې به پیګې شي به بونه چې پا بونه کنه غریبي بل صاحب یې به د خپل طبيعت یې بونی استلی وی کنه کل اشبته لك شربتي لك اسا والخل سرکات اسا وما الورد هر کې ګلاب اسا دو ته دوا شي د ذکر شپ ماتر شي یو لا جز بما اوت سره من شجر والثمره نه سې کې پیری به باندې چې ا دې ونه نه و دې مې ونه نه چور شوی وی پان سې کېږي کنه او بل لا چې مغلوب وی کنه په وړ سره بشې په منور ګټ شو دا مغلوب شوی کله اشه به دا ول دې پر مثال ده کنه لکه شربتینا چې ا دې مې ونه لري ستري شي کنه انګیرونه یې بدی او یا دې ګډرې یې بدی یا دې ملټې یې بدی کنه دا کا شربتینا دا دې کنه مې وې بدی په دې نه سې کېږي والخل وسرکا کسا سرکا خو د انګیرو نه جوړ شي کنه د ها د انګیرو یې په دې کړه اګه نه جوړ شوی دی دا مثال شو کنه اګه مخ شمت نه پره وما اول ورد هر کې ګلاب کسا والما وما اول بکلا او د میټه ولې بکسا دا میټ یا دال لکنه دا چې په خوي به به ته وچوي کنه بیا کښې دی په ير باندې کنه ير پسې بال کوي کنه هغه میټ لشي په شړاو شي خو ریب جوړ شي لشي ټینګي کو کنه ول مرکه یا زم نه کسا هغه یې بده کنه خو ټمیټر والی ګون کنه وګښه وځي وي د زم نه تکا پیه پیه یې شي کنه یې په سبال کې دا بل شي ورګټ شو ده کنه او بل شي په باندې غالب ده و ما وزر دي او یې بده کنه ګولې عصفر کسا دا یو قسم کنه ګل ده وې دې کنه رنگینه جوړې دي کنه زنا حاکم انا په د گجاره ګل دا کنه زیړ رنگ کو به کنه هغه رنگینه په دویشه سره ملي او په رنگ سره ملي هغه کنه ګل اصفر دی به ته چې ولا دا ورګ دی جوړ کړه په دې باندې به نو کنه داس نه صحیح کړي لانه لا يسمى ماء مطلقا ځکه چې دا یې به مطلق نه نه بیړي نو بدل شو کنه دا ته شربات ویږي دا د ملټې شربت ته دا د کېلې شربت ته دا انګیرونې شربت ته که نه انار شربت ته دا سرکار دی نوم یې بدل دی که نه هر کې ګلاب دی یا دا زم نه دو یا یې بیټې یې بدي که نه والمراد بماء البکلا ما تغیر بطبحه مراد د ماء البکلا نه هغه یې بدي چې په پختم سره متغیر شوي وي دا دال شیل وي اول نه کنه یبه ته وچه وی یا په یې نیم شي چې یبه ته وچه وی کچره دل شي پیر شي کنه یا دې په یې نیم شي کنه دا دا کنه یم دل چې یبه ته وچه وی سکه سپینه یبه ته وچه وی پته وی یا مش چې وری کنه وری په خوي کنه یبه ته وچه وی ګنټا یا نیمه ګنټا د پښه پوتې وی کنه دا یبه مطلق یبه دی کنه دا ته دل یبه شي وی ته ویلا مټ یبه شي وی ته ویلا کنه یا د وری یبه شي وی ته ویلا کنه دا چې کله په یې شي کنه او په یری رشوی سره وخټه وی که چې دای په شهل شي رشکی او ټینګ یې وند کو کنه هغه ما البکلا دی یا هغه زمنه دو فان تغیر بدون تبحه که بهر د پښتن نه بدل شي رنگ بیا بدل شوی دی به او بی بیا چې دی وریږي به کنه یجوز تو وزی بی پسرا او دا صحیح ده کنه دا یا مغلوب نه دا یا یبه مطلق دی کنه ويجوز الطهارة بماء یا یې به مطلق دي کنه مقید شوی نه دي کما علمت ده لکه یې به ده کنه اتي ولا برمینه وشي کنه بدا په کنه رغزي باندې روشي او خړه به سره وروړي کنه ډېر کنه خاطر سره لیدل شي دی به سره کنه خوره خاطر لیدل شي کنه او بیا درې می دي ته یو ډېر لره شي کنه چې ته یې رولو کنه بیا رولو کنه رنګ یا بدل ده کنه خړې دی بیا درې می کنه خدا پوکې دی کنه په دې حاته ګډول سره یې به مردول شوی نه کنه نه پوښه چې به تور ګاډ شي کنه او یو صفات بدل کو یا فان بدل کو یا رنگ بدل کو یا بي بدل کنه بیا په دې سره یا د اطلاق نه نیو تری یا مقید نه دي کنه صحیح کیږي والماء الذي اختلط بالزعفران وهغه یې به چې سره زعفران ګاډ شو زعفران سره ګاډ شو ورشي یې بس ریا کړ کنه په دې باندې او دا صحیح کیږي او سبون یا سبین سره ګاډ شو او لوشنان یا تمن سره ګاډ شو مخه به تمرین وی کنه چې کیما کا ان سیو د وخت په تمرین به یو بیټه دا اله کنه دا دا چکې به جوړې دي لکه دا بادر نه مرکه څه کنه په دې کنه حال کې ختمې درې هغه اشلان دی یې سره غاټو کنه خوان یې رنگ یې بي کنه یې به درې می دې که تمر ولا دا مطلق کې دي کنه په دې سره یا مقید شوی نه دي